نو د فتح د خیبر تفصیل سنا سووره مختصر اجمالی طور خیبر دا اوسم دا علاقه او دا کلی په دې سعودیا کې موجود دي خیبر اصل کې يهودي جبه کې اکلی ته ویل کېږي د يهوديانو چې کوم جبه ده عبري خیابر جمع کلی ته ویل کېږي او دغه ځای کې دي کلی جوړ کړي او په دې کې يهوديان دی راو او زیات تر کجوري هغه په خیبر کې کېږي چې کله نبی عليه الصلاه والسلام هغه د صلح حدیبیه نه واپس شو نو لس یا شل ورځې بعد بعض علما شپږم کال له هجرت وي خو صحیح او راجح د جمهور په نسبت دی وم کال کې د غلس شل ورځې بعد نبی اسلام په محرم کې په خیبر باندې چړای دارنګ وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وختي وته واغه صحابه ځان سره واغستل کم چې نبی علیہ السلام سره حدیبیه ته دلو ځکه الله جل جلاله نبی علیہ السلام ته ویلو چې دا کم غنیمتونه مالونه خیبر کې اغستې شي نو دا به د دې لپاره ځکه دې قرباني ورکړي او چې رستو کم خلق پاتې شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیتم ویتلاس تل شي خو په شرط د دې چې جنگ باو کې خو چې کم مالونه حاصل شي باغې کې بتا واستنه ملاوي دا خبره به چې کم حدیبی ته نه تلی نو تل شي جنگ لا د جنگ ثواب به ملو شي خو لہذا دا خبره به وي چې غنیمت به نه ملاوي ځکه الله وعده کړی و چې دا به صرف د دې لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه کې نو میله ابن عبد الله لیسی ابن عبد الله الليثي یو صحابي دی نبی علیہ السلام مدینه کې پری خو او جنډه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لور کړ سپینه جنډه وا او اب نبی علیہ السلام د ځان سره خپل بیبي بی ام سلمہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها هغه واغسته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وتلو اراده وکړه نو مدینه کې يهود پاتې کېدل نورې قبيله وي نو پاغي باندې دا شی ډېر ګران شو پروپاګاندا به کولې چې یاره خیبر هغه دا سودا سي مګړای چې ګینه هغه د عام باندې ولا خلک په شانتی دی او تاسو به پته کې او چې دا قرضونه په مسلمانانو باندې نو بس هغه مسلمان ته وشا مال قرض راکاو ځکه دا ټول یو يهود دي چې کوم اسرائیل کې راجم دي دک خلکو نو مسلمانانو نه به خپل قرضې مطالبه کولې د دوران کې یو صحابي د عامر ابن اقوا عصر ډیر بهترین شعرونه وې نبی علیہ السلام دغه د پر دعا مکړه صحابه کې تیزی پیدا شو نبی علیہ السلام دغه د پر د رحمت او د مغفرت دعاګانې وکړي او د به شهید شي هم دي په خپل تور باندې دغه جنگ دوران کې هغه تور راو تنبه ده او په خپل تور باندې ولګي د وفات شو شهید شو نبی علیہ السلام نه سلام ابن اکوع تاسو سمو د عامر بارکه چې یا رسول الله هغه نبی علیہ السلام پرمل انه لشهید هغه شهید دی اگر چې په خپل تور باندې راتم بدل دی لګیدل دا او صحابه او پاغه باندې منځ مکو بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو او وادیان وادیان باندې روانو او تر دې پورې چې وادي رجیع وته ویل کیږي د شام په لار باندې ده د خیبر او د شام په مس کې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجیع علاقه ځکه اختیار کړه چې د دغه ځان چې د دې کوم خلفاو د يهودو چې هغه بنو اسد او بنو غطفان نو دا غیره ځکه دا خو مکی والا خلکو او د دې یره و چې دا د دې ملګری حلیب پیغه ته وی چې دی به یو بل سره معاهده کړی و چې که په مونږ باندې سو کټه کین نو تاسو به مونږ سره اګه په تاسو سو کین نو مونږ به تاسو سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې مس کې ځای وته ونیس نبی علیہ السلام له الله تعالی جنگی ډیر لوی مهارت ورکړو نو داسې ځای ونیس چې یره دی کې راځي نو چې مونږ وته مخې ته یو مونږ ته پته لګي نو منظومانه کې ځای نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه ونیسم او نبی له صلوات و سلام چې نږدې شو نو دعای موکړه چې الله موږ له بهتر خیبر کې بهترین رزق راکې بهترین اهل راکې دا غي د شر نه پناه غوښته او دا رنګ نبی له سلام خیبر ته چور سي د نشپوا نبی له صلوات و سلام د شپې حمله ونکړه تر دې پوري چې سبا کو او چې هر کله نبی له سلام عادت مبارک داو چې کله به اذانونه اوریدل نو بیا به حمله نکوله پته بوته چې په دې کې مسلمانان دي یا دا کله مسلمان شوی دا چې کله سبا شو نبی له سلام اذانونه ونریدل او د کې يهود مغه خپل بلچه او خپل تبلون راغستیو چونکه دا زمیدار خلکو هغه خپل پټو تر روانو نو چې کله هغه خپل پټو ته غی راتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو ناغي چې کړ چې دا محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام بنه محمد د ورسره لشکر دی نو خپل کلو ته ورسېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی خیبر خراب شو ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مونږ چې د یو قوم داګه تر کو شو او هغه ير هغه قوم داغه قوم سبا ناکاره دي سنا کار سبا دي د قوم يرول شو او خیبر خراب شو نبی علیہ السلام الله اکبر خربت خیبر خیبر خراب شو اوسم کرے خیال دي جنگ په دې موقع باندې دا مجاهدین الله اکبر ولله الحمد وي دا یو سنت دی دا ویل کیږي د الله په نوم سره ډیر لوی رعب ورځي و دې ما چې کم کله دا ینه روس په دې علاقه باندې حمله کړو روسیانو به مونږه د باندې ډیر یې رستاسو د یو ټینک ناراضي چې تاسو هغه ته الله اکبر وای خبر ځان دا لګنه اوی کې انده چې د ټینک نوم دی خبر ځان دا او دا د الله جل جلاله نوم دی په دې کې ډیر لوی اثر دی کافر باندې ډیر لوی آرو ورزي نو بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه لکه ته چې دی او تختیدل کلو ته نو نبی علیہ السلام د کلو نه لګ لري ځکه یو صحابي ولا حباب ابن المنذر نبی علیہ السلام ته ویلو چې کلو نه لګ لري پاتې کېدل پکار ځکه د دې دا غشي چې دی هغه راتلی شي نبی علیہ السلام هغه جنډه وا تور جنډه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ته عقاب وی اي حباب ابن منذر لور کړه او سپینه جنډه چې وا هغه علی رضی الله تعالی عنہ لور کړ او د مسلمانانو شعار په دغه رز باندې یا منصور امد امد جنگ کې خپل کور ورلزي ځکه هغه کې هپته نه لګی چې ته جنگ کې خبر ده تعالی پوجیانی نو خپل کوډ نو هغه کوډ چې تا ته پوجي مخامخ شنت به گزار نشي کوله لاول به کوډ یو وای نو چې یو پکې کوډ وی بل ته پته ولګي دا زما ډلې والا دی او که زما ډلې والا نه دی نو نبی له صلوات و سلام په دغه رز باندې دا الفاظ مکرر کړی بهرحال جنگ شروع شو مختصر دا چې جنگ شروع شو او اوله کله نبی علیہ السلام هغه چې فتح کړی و نو هغه حسن نعیم به وته وی او د کې یو صحابي شي چې محمود ابن مسلمه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور کله د یو نرستو بل کله بل شي کله ویدلته لوی تاریخ د قوام تفصیلی کیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو یو کله هغه په حصار کې اغستا تر دې پورې چې الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کله فتح کړی ټولو نه سخته کله چې د ابن معاذ ابن ناتات وا او دا رنګ حسن زبیر دا رنګ نوري مختلفې کلی وي حسن الکتیبه وي وته وي الوی کله هغه سخته کله چې کومه چې دا هغه تبع کموس وی کموس نو هغه چې مکمل محفوظ وا او صحابه په اٹیک کو خو به هر حال اداغه په تکل مشکل بیا نبی اسلام فرمایل د دې باره کې چې زب سبا کې یو تن ته جنډه ورکوم او الله جل جلاله به فتح کوي او غبر ارستو کیږي نه او داغه د الله او د الله د رسول سره محبت هم دی او په زور باندې بدا کې لفت کوي چې کله سبا شو نو صحابه کو سرونه چې تول چیرې چاته به ور کوي بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ وروغتو او دا غسترګو کې لګه بیماری و پریشانی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خپل لاس پاغه باندې راخ کله غسترګې خېشوي او نبی علیہ السلام جنډا غل ورکړه او ته ویزا او الله جل جلاله د علی رضی الله تعالی عنہ په ذریعہ باندې دک کله فتح کړه بیا دې دوران کې په دا کله کې صفیه بنت حوی ام المؤمنین چې بیا د نبی له صلوات و سلام مبارک په نکاح کې مراغلی و نبی له سلام یو صحابي لور کړی و او بیا صحابه یا رسول الله د سردار لور ده دا تاسو سره مناسب ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ازیک نور سمالونه وته ورکړو او هغه جنې نبی له صلوات و سلام دغه صفیه امهات المؤمنین کې بیا بیا نبی له صلوات و سلام د سره آزاد کړه او نبی له صلوات و سلام سره نکاح وکړه او د خوب هم لیدلو هغه خوب هم داسې چې هغه نه معلومه ده چې د سپومه رااله او داسې قسمه خوب چې دا هغه نه معلومه ده چې نبی له سلام سره بد دي نکاح کیږي زما جولای کې پریوته نو هغه نکاح بیا د نبی له صلوات و سلام سره د دې او شو او پدې کې جنگ کې د يهوديانو غټ غټ خلک قتل شو لکه حارث او دا غرور دغه رنګي نور کسانو حضرت علي دن هو هغه قتل ک عامر او یاسر دغه غټ غټ خلک جو حارث او دا غرور دا سينور غټ غټ يهوديانو هغه قتل کو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین ارستو دو کلی دی وتی او سلالم وته ویل کی نبی علیہ السلام دا غي محاصره وکړه هغه په صلح باندې را کوشو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا شرط ولګاو چې نبی رسول الله ته وی چې کم په دې کې لګی دی چې هغه مقاتله دي او ماشومان دي دا بنشي قتلول نبی له صلوات و سلام سیدا نبی له صلوات و سلام دي ته را کوس شه خدا دې چې خپل ټول مالونه او زمکه بخای په دې شرط باندې دا بخکاره کوي دا به اغستې شي نو نبی علیہ السلام وی کچری چا داسې وکړ چې خپل مال اونخو نو بیا د اغه نه د الله د الله د رسول ذمہ هغه بریده هغه بیا قتل کیږي نو بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ا دو کسان په دې کې قتل ځکه دو کسان داسیو چې هغه خپل مالونه پټ کړیو یو کنانه او بل ربیو دی خپل مالونه پټ کړیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوخکل او چونکه د دې ذمہ کرانه دي ته شرط د لګول شو چې تاسو به د قتل نه محفوظ یو په شرط د دې باندې چې خپل مال وخای دی خپل مال اونخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دوه نصر هغه کټ کوم بیا چې کله کلی فتح شوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی یعنی سوال کو چې تداسو کو چې موږ سره یا رسول الله صلی الله قسم زمکه د خیبر چې دی نو موږ بدا کرو د دې اصلاح وکاو او موږ به تعالی هغه شی درکو سمره چې ته غواړي یعنی تاسو به برخه درکو او موږ به پکې برخه الو اوس دا مسله دي چې یاد ساته چې ډیرو احادیث مبارکاو کې برخه راځي چې برخه صحیح نه ده نو دا هغه احادیث مطلب دا دی چې هغه دایوي چې یو قصه ځان له شرط کې مثلا چې په دې پلو باندې کېږي نو به زمای یا په دې لختی باندې چې کم کېږي یا به زمای یا به د سر نه دوه درې تیرې ظالم نور بنیمي نو دا سه قسم شروط لګول هر قسم شرط چې لګي خود دې دې قسم احادیث چې راځي چې په برخه باندې اغزمه کسي اگر سر په فیسبوک باندې دا له حدیث حضرات اولی کې به تاوی را تاوی نو ابا ممشد کی خبر ده تعالی هر سړی نیټ ګوري نو پرون زمار واره یو مسله راولېګل یو عالم کلی پیر راولېګ نو خبره مستراله و ویره عوام دوکشي ناغه مولا ویلی ول حدیث مولا وخونه پیجنې هغه ګوره تاسو موز د بیعت بدعت نه شروع شي ځکه نیت حدیث کې راغلی نیت ته نیت په ځلبانه کې اته سو په خلوای سلو رکعت پرځ او بیا یو مست د درغه نه شروع شي د بدعت نه بل د دروغ نه شروع شي وتا جمعه تراشه او دو رکعات د نتلی خبر ده انترا لګنه او ته نیت نو کړ سلور رکعات پر زمو زدا کوم نو ته دوکه کې سلور کې ګوره ټول دروغ وای خبر ده انترا نو مې ګور ذهن خرابول څومره آسان دي د یو کس ذهن جوړول او اسلامي کول هغه ډیر ګران کار دی بلډینګ سره ګران جوړیږي بنیادونه بکنه هیره بکنه خبر نه تعالی اوروانو لسری هو یو بم وته کین نو بس په یو سکند کې بوالو هغه ته ما یار سما اورا خبر نه تعالی ته پکې نوې نوې مليان ګوري نو مې بیا په پته نه پويږي بیا مې ته سولې ګل مې د دې دا وره دا خبره غلطه ده دا استهزار د نیت نیت مونږ زړه کې کوښته دا صرف نیت حاضرول دا مونږ د موږ حصہ نه غنو دا بدعت نه ده صرف د نیت حاضری ده نیت بکه نیت شتاو کنيشته دا د نیت حاضری ده او دا دیمه خبره چې درو نعوذ بالله من ذلک اوراره ته مې د حدیث پیش کوم نعوذ بالله من ذلک بیا نبی اسلام هم درو وای نعوذ بالله من ذلک مې دې به بیا د دې حدیث څخه جواب کوي نبی له سلام فرمای مفهوم د حدیث دی چې چا رکوع مون ته رکعات مون ته نو چې چا رکوع مون ته غل حمد وي اعوذ بالله وي هغه بسم الله وي شی و نه وي هغه رکوع لراغه نو هغه څنګه رکعات مون ته نو مې دې ته حکمی ویل کی دا دوه رکعات امام سره وشو او دا دوه حکمن امام سره دي د دې وجه مونږ وایو چې کله انسان امام مخ کې هغه دوه رکعاتې او شاته ستا سلور رکعاتې نو چې امام سلام جر باسي نو دوه کې به تصرف غلې ولاړې د الحمدلله رب العالمین عمره اندازه کې به تغلې ولاړې او بیا به الله اکبر کوي ولې ته حکمن امام سره دا مونږ چې وایو سلور رکعات فرض نو دوه اصلا دی او دوه حکمن دی خبر ده انده لګن نو بهرحال هغه دغه پورې مې خبره کول ذهن عربولو پورې نو احادیث په نت باندې تاویګ را تاویګ یو مولانا راولېګل ماته دا څنګه چې لټول خو په برخه باندې اړم دي دا ټول حرامو کې مبتلا دي مې احادیث دي کې تفصیلی دي چې کم احادیث دارنګ دي نو هغه کې دک خبرې چې په دې لختی باندې یا د پلو باندې یا زما به کې سره دوري او بقایه بنیمي نو داسې قسم شروط سره هغه برخه صحیح نه نور دا چې کل فصل کې دومره بستای دومره بزمای نو پاغي کې سحرج نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سره مکړه خبره مې ځان بهرحال د کازو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کله جنگ سول شو یو زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا روټایم کړي وا يهودانه وا زینب بنت حارث سلام ابن مشکم دا هغه خزوا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له دعوت ورکو او د بيزي غوه هغه په خکړه او پاغي کې انتهایی سنگین زهر واچول ډیر ډیر تیز زهر واچول او نبی له صلوات و سلام ته پته ولګی د نبی له سلام دغه نس خوراک وکړو یو صحابي مو سره بشر ابن برا ابن معروف نبی له صلوات و سلام چې کله خوراک کو غم کو نبی له سلام ته پته ولګی دا بهر حال دغه صحابي وفات شو او نبی له صلوات و سلام د خز دوی دي کې زخر دي خبر ده تعالی نو هغه ته کته پیغمبري نو به هر حال ته دا اس نه وي او که پیغمبر نه نو موږ به درنه خلاص شو خبره به ختم شي بهر حال نبی له صلوات و سلام حجامه وکړه نبی له سلام وخړو خو نبی له سلام باندې بهر حال سنا سغه اثر داغي شو او تر مرګ پورې بیا نبی له صلوات و سلام باندې سنا اثر تر دې پورې چې د نبی له سلام مرګ هم د شهادت حسابيږي ځکه نبی له سلام پرمایل داغه وخت دی چې هغه زهر چې کوم ماته خیبر کې راکړی شو هغه زما کلمې ټوکلي ټوکلي کړی خبر ځان ته لګنه نو بهر حال دا واقع هم په لار کې وشو خیبر الله فتح کو نبی له صلوات و سلام د خیبر مالونه هغه را جمع کړو او تقسیم کړو او هغه صحابه ته ورکړو او سه صحابه وغي د حبشه ته هجرت کړو د حبشه نه واپس راته دوه هجرتونه شوی دي یو مدینه ته شوی دی او یو حبشه ته شوی دی نو د حبشه نه چې کوم صحابه په دغه ورځ باندې رااله جعفر رضی الله تعالی نو او دغه ملګریو نبی له صلوات و سلام اغه لم پدې کې برخه وکړه او ابو هرره رضی الله تعالی عنہ ځان سره د او یا کو اتیا کورنه د اوس قبيله هغه مسلمانان کړیو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه لم خیبر کې چونکه د الله تر طرف نبی علیہ السلام ته به حکم نو سنا سد هغه خذله او د غرنګي نبی علیہ السلام غلامانو لم پکې لګ لګ ورکړو هغه لم پکې نبی او یا کورنه هغه راوستي نبی علیہ السلام هغه هم شریک کړو او د غرنګي نبی علیہ السلام خذله غلامانو لم سنا صحیح سپاغي کې وکړه او نبی له صلوات و سلام په دغه خیبر کې هغه منم وکړه د خرونه دا چې کم اخلي خرونه دي د دې د غوخونه من وکړه د دې نمخ کې نکاح د خیبر نکاح د متعی جایز و نکاح د متعی دي ته چې هفته له نکاح کېده یا میاشت له وکیلا سنا سه پیسې به زنان لور کړی او چې ټیم به برابر شو نو دغه نکاح به ختم شو دي ته نکاح د متعی وي نبی له شیاګان اوسم جایز وي خو نبی له صلوات و سلام هغه د خیبر په موقع باندې هغه نکاح د متعی هغه نبی اسلام حرام کړه او منع کړه او دغه رنګي دغه وخت نه ابو طلحه نبی له صلوات و سلام له انس ابن مالک هم په خدمت کې ورکړو نبی له صلوات و سلام له هغه خادم ګرځولو دغه رنګي پدې کې بعضی صحابه هم شهیدان شو لکه محمود ابن مسلمه او دغه رنګي بشر ابن برا دغه رنګي عامر ابن لقوا او دغه رنګي اسلم اسود راعي او دغه رنګ نور صحابه او دا چې د اسلم اسود راعي دا هم د خیبر ولنه په دغه غرض باندې مسلمان شو او په دغه غرض باندې شهید شو خبر ده تعالی په دغه غرض باندې مسلمانم شو نه منځونو ته سم شو نه رجوع ته او په دغه غرض باندې بیا دته هغه شهادت هم هغه نصیب شو دغه رنګ بیا نبی له صلوات والسلام د خیبر نه واپسی وکړه په وادي قرا علاقه باندې راتلو انو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دغه وادي قرا والا خلق اسلام تر وبل لغې انکار وکړ نبی علیہ السلام دی باندې چړای وکړه او الله جل جلاله دغه کلیم فتح کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې هغه مالونه واغسل او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داګه نرستو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام منصور یعنی الله امدادو کو او په دې حالت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته واپس خبر ده دا تفصیلی واقعیا د مال ته صرف اگر غونډه کړه اجمالی غونډه بهرحال الله فرمای بیګه فرمایلی و مغانم کثیره یاخذونها نو اخلی بدی غنیمتونه وکان الله عزیز حکیم او نن الله فرمای نو دغه مراد غنیمتونه د خیبرو و وعدکم الله وعده کړی الله تعالی مغانم کثیره دا ډیر غنیمتونو تاخذونها چې تاسو به اخلی اغه لره صحابه او تعالی فرمای نو دینه مراد کم دي د دینه مراد د خیبر دام یو تا قیامت چې سمره یو سړی ځان ته صحیح مسلمان وي چې په شرط د دې باندې چې صحیح مسلمانی او وسب د اسلام او د ایمان پکې نو الله باغی ته فتح ورکړي تا قیامت دا ټول مراد دي ان لننصر رسلنا والذین آمنو الله وي مونږه امداد کوو د خپل رسولانو او هغه کسان چې کوم زموږ رسولانو سره خبر ده تعالی په دنیا کې هم و یوم یقوم الاشهاد او پرز د قیامت باندې چې گواهان ودرېږي نو په هغه ورځ به مونږ هم د مؤمنانو او د پیغمبرانو امداد الله کو هغه ورځ باندې امداد څه دی الله به جنت ته داخل کی نو دینه مراد ته قیامت هغه ټول دی ها وعدکم الله وعده کړی د الله تعالی تاسو سره یعنی مسلمانانو سره مغانم کثیرتن د ډیرو غنیمتونو تاخذونه چې تاسو به اخلي دې لره حاصلوي به فتح بکوي فعجل لكم هذه الله تعالی تاسو له نقد درکړو هذه دا چری د خیبر دا غنایم دای در درکړو وکف ايدي الناس او منکل الله تعالی لاسونه د خلکو ان کوم د تاسو نو دینه مراد څه ورین زموږ استاد محترم به وي چې د دې نه مراد د خیبر والدي هغه جنگ اونې کړی شو خبر ده ته لګن لاسونه بند شو څوک د کسي را کوجو سلګ لګ جنگ شو او سو اړو جنگ اونې کړی شو او بعضی د دینه تفسیر مجمع البحوث مصر علما په یو ټیم باندې لیکل دي هغه وې دینه مراد هغه دغه بنو غطفان او دغه بنو اسد دي چې د دې د خلفاو دی وروتل دی وی دا زمونږ ملګری دي چې زو نبی اسلام په چړای کړی دا خو بیا الله زړه کې یره واچوله چې یره کومګه داسې لړ شو نو چې مدینه کې کم پاتې نه زموږ په خو زبام لو کی نو د زمونږ ملګری څخه زمونږ کار به تمام شي خبر ده ته لګا نو دی واپس شول الله سولچا بنکو زړه کې ولا یره الله واچوله او لاسونه بند شورانه له د دې امداد له وکف ايدي الناس عنكم او الله تعالی بند کړ لاسونه د خلکو عنكم د تاسو نه ولي تكون ايه للمؤمنين او د دې لپاره الله فرمایي چې دا فتح یو نه شي یو دلیل شي د لپاره د مؤمنانو دلیل شي په سبانه په صداقت د نبی له سلام باندې الله نبی علیہ السلام ته ویلو ته موږ کار فتح درکړه هغه د فتح د خیبر و نو خکارت ور الله جل جلاله فتح ورکړه بل غنیمتونه مؤمنان وراړ او د زمکو ته بتلو دا غزنه به سره اړي کجوري او پسلونه به راړل خبر ځان داله ولی تکون آیه او دې لپاره چې دا نخشي دا الله تعالی پاغه وعده باندې او د نبی اسلام په صداقت باندې د پاره د مؤمنانو ويهديكم صراطا مستقيما او الله تعالی هدایت کی تاسو هدایت صحابه ته شو او سړی ناس دي ته ته دي ځکه نظر اعظم هغه ناس دي ودینه مراد هغه ثبات علی الهدایت دی ان په هدایت مستقیم پاتې کی اضافه کی په هدایت کې صراط مستقیمه هدایت کی تاسو ته د لارې نه دی واخر لم تقدروا زدا به بیا شي لکم تاسو ته هذه دا غنیمتونه غنیمتونه د خیبر وکف ایدی الناس عنکم او من کړه لاسونه د خلکو عنکم د تاسو نه ولتكون او د پار د دې چې شي دا فتح د خیبر آیتن یو نه خاو دلیل دا غنیمتونه شي یو نه خاو دلیل للمؤمنین د پار د مؤمنانو په صداقت د نبی اسلام یا الله کریم خدای څنګه چا د پیغمبرانو سره امدادو یا الله دا مجاهدین دي یا الله کم چې ستا اعلی د کلمت الله د پر جنگي کې ستا د دین د پر جنگي حق فرست دي یا الله ته امدادو کې یا الله ته مضبوط کې قدمونه مضبوط کې یا الله مسلمانان محفوظ کې یا الله يهوديان یا الله هدایت قسمت کې د ازمکه ته خالی کې یا الله د مسلمانانو ناراضي شي زمون ټول ناراضي شي صلی الله تعالی علیه خیر Thank you.